دا خبره ده هغه ظروف چې مقطوع قطع د اضافت نه راغلي دا غتی شي لکه قبل او او قبل او بعد او فوق او تحت او قدام او خلف دا راځي دا ظروف مقطوع عن الاضافت دا مورب دي کدا مبدي مونږ په دې کې څو حالتونه دي درې حالت یو صورت دا ده چې مضاف الیه به د دې خالی دی یا خو به مضاف الیه د دې مذکور وي یا خو به د دې مضاف الیه د دې چې شی ولکا محذوف کثر تا مضاف الیه د دې چې شی ولکا مذکور وي نو په دې صورت کې دا قبل او بعدو چې دي معرب دي ولی معرب دي ځکه چې وجه او سبب د بنا نشته ده او اصل پاسمو کې چې چې دلکه ولی اصل پاسمو کې اعراب ده ځکه معنا مقتضیه ده اعراب پکستا سليمان تک ودره سليمان دا و چې دا اصل پاسمو کې اعراب د دې خبرې څه معنی نه دې خبره مطلب چې د اصل پاسمو کې عرب دی اکرام څه معنا اسم چې په کار د چاغه چې شي اصل پاسمو کې عرب دی دا معنا چې اسم یې په کار د چې شي اوس په څه ولې په کار د چې د مورب شي هم الله ته وایي دا ولې اسم ولې پکار د چې مورب شي ځکه اسم کې معنا مقتضیه د اعراب پرته د فاعلیت ته مفعولیت دی او اسم فاعل واقع کیږي مفعول واقع کیږي مضاف واقع کیږي د دې وجه نه اصل پاسمو کې دا دی چې د دې چې چې لکه معرب شي نو دی وجنه چې مضاف الیه د دې مذکور وي نو بیا د معرب د ذکر اصل په اسماء کې چې شری راکا اعراب کوم مضاف الیه د دې محذوف وي او چې په دې باندې نو یا هو به محذوف په چا سره په نفس مضاف الیه باندې په لفظ کې مراد وي نه بچی شي لکه لکه رب بعد کان خیر من قبل رب بعد كان خيرا من قبل او دلته مضاف الیه د دف نه په لفظ کې ذکر دی او نه په نیت کې ذکر دی نو دلته به الک دا هم د چې شی لکه ودا به موربي رب بعد كان خيرا من قبل نو دا به بیا ولی موربي زکه چې اصل فاطمه کې چې شی دی او دلته سبب او وجه نشته د چا د پاره بنا د پاره او که مضاف له د د محذوف ده خو منی ده لپس کې نسته ده خو پنیت کې چې ده لکه لکه الله فرمای لله الامر من قبل ومن بعد نو دالته قبل او بعد مضاف ده او مضاف له د مضی محذوف ده اصل کې ده لله الامر من من قبل كل شيء ومن بعد بیا په دې صورت کې دا قبل او بعدو چې شه دی ولی مبني د زکه د دې مشابهت د تر سره د دې مشابهت د دې حرف سره حرف محتاج دی چاته زم د زميمي ته او دې محتاج دی مضاف الیه چاته منوی ته نو حرف محتاج دی زم ته زميمي ته او دې محتاج دی مضاف الیه منوی ته نو دې وجنه حرف هو دام چې یو ګرځیدو او بیا مبني په زبې سره ځکه ګرځي چې الکه دلته نقصان قوی راغلی چې حذف د مضاف الیه دی جبیره قویه غواړي مضبوطه پټي غواړي هغه نه دا مګر زمانو دی وتی نه دا مقصود 50 سره او دې ته غایا کوم ویل کیږي دې ته چې ویل کیږي غایات ولې ورته ویل کیږي الکه غایات په معنا د منتها په نطق سره راځي او دې ته غایات څه ویل کیږي چې کله دا بعدو ذکر کومګه فکر د چې سره چې جمع ذکر کی مضاف الیه سره ذکر کی قبل او بعد سره چې موږ ذکر کو اوس مضاف الیه د سره نه جوړ شوی ذکر شوی نو زمونږ د انو تقدی باندې چې څه لکه ادری د تکلم په دې باندې مضاف باندې چې شو قطع سو بس ادری د نو د دې وجنه الک مستحات او رسید بغیر د دې چې تلفظ په مضاف الیه باندې وکړو دې وجنه دې ته چې ویل کیږي غایات ویل کیږي منها بعض د ظروف نه غدي خط قطع عن الاضافه چې قطع د اضافت نه راغلي دي خبرې څه معنی ته قطع اضافت نه راغلي بان حذف المضاف الیه حذف شوی چې حذف للی شوی چې لکه قبلو بعدو او فوقو تحتو اخلا الله فرمای لله الامر من قبل ومن بعد مضاف الیه د تعذف شوی د اصل کې من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء دی دا هغه صورت کې مبني ده اذا كان المحذوف منويا للمتكلم چې کله دا محذوف منوي او اراده کړی وي چې متکلم والا کثرت مضاف له منوي د متکلم نه وي نو لکانت معربه تنده خدا شي چې کوي معربه کوي قال هذا او د دې وجنا ویلې شپ دي دا قول الله تعالی بل د ظروف مبنيونه عليك حيث ده حيث ولي مبني ده ځکه دا مشابه ده د قبلو او د بعدو سره په چی شي کې مشابه ده په دغه کې مشابه ده لکه څنګه چې قطع د اضافت د چانه د اضافت د قبلو او بعدو راغلي ده دا رنګ ته قطع اضافت د د چام راغلي ده لکه ځکه حيث مو اضافت چاته کیږي لکه جملې ته کېږي دا ته کېږي لکه جملې ته کېږي نو دلته اکثر اوقات کې کله کله مفرد تم کېږي اکثر اوقات کې د اضافه چا ته کېږي چې اضافه ته جملې ته کېږي نو دې سره علاقه د قطع اضافه سره ملازم ګرځي نو د دې وجنه چې دا مقطوع عن الاضافه ګرځول شي دا نو د دې وجنه دا چې شي ګرځیدل دا مبني ګرځیدل د دې په حقیقت تاسو کوی نه شئ اصل کې خبره دا ده چې دا حیثو چې دا د دې اضافه چاته کی چلکا مثال په تور باندې چې دا کوم قول د تراغله دی سنستدرجهم من حيث دا حيث مضاف ده او لا يعلمون دا ترکیب کې چې واقع دي فعل فاعل فعل سره فاعل جمله فعلیه نو دا مضاف الیه واقع دي د چا لپاره حيث لپاره اوس په ظاهر باندې دا جمله مضاف الیه ده لیکن په حقیقت کې د حیثو مضاف الیه مصدر دی معنا مصدری د پوجي په دې باندې چې هغه چې شی دلته من حيث عدم علمه من حيث دا عدم علمهم نه ده دا لا يعلمون کې په متعویز د مصدر سره چې واخلي او معنا د چا سره براتي عدم علمهم او دا عدم علمهم حقیقت کې دا مضاف الیه دی د چا لپاره او دا عدم علمهم دلته په لفظ کې مذکور نه دی لیکن مذکور دلته کې څه دی لکه لا يعلمون جمله مذکوره ده خو د جملې په ضمن کې دا عدم علمهم څه دی لکه مراد ده د جملې په ضمن کې د عدم علم هم چې شری لکه مراد ده نو دا د څه سو لکه دا مضاف الیه د دې مذکور خو نه ده خو چې شری لکه منوی او مراد ده لکه څنګه چې په قبلو لله الامر کې ته مضاف الیه مذکور نه ده چې شری مراد ده نو دلته دغه جمله خو مذکوره ده خو اصل مضاف الیه د دې هغه مصدر دی هغه مصدر مذکور نه دی بلکې دلته منوی او مراد نو دیو جن مسامحت د چا سره راغی د قبلو ده اخو مبني نو دوم چې شو ګرځیدل علاقه مبني په دې خبره پوه شئ نو اصل کې د دې مضاف له حذف شوه دی هغه منوي دی او دغه مضاف له منوي هغه مصدر دی او دغه مصدر په ذمه د چا کې ذکر شوی دی دا په ذمه دي جمله کې مذکور ته چلای عالم دې خبره پوه شوي نو دی وجنا علک مضاف الیه منفی ته دې محتاج ده نو اقوا مفی نو دې چې یو ګرځي درا مشابهت د هر سره راغی یا د غیا کو سره راغی وقد يضاف الى مفرد کله کله د چې تلکی کې چې هيڅو اضافه چاته هم کیږي لکه مفرد ته هم کیږي لکه دا شاعر وای اما ترى آیت نویني حيث سهيل طالعا وګړي په دې باندې دلته دا حيث مضاف دی دا سهيل د ستوري نوم دی دا چې څه نه مضاف الیه دی او سهيل څه واقع شوی دی لکه مفرد واقع شوی دی یا دا حيث مکانیه ده اما ترى آیت نویني دا د شیخ ترجمه ده او دلته دلته د حیثو مضاف ده او دا سهیل د دې لپاره چې ورته نو مضاف الیه واقع شوی ده او دلته د مضاف الیه د دې چې راغله ده چې راغله ده مفرد راغله ومنها بعض الظروف مبنيونه کلمه د حیثو ده بنیت د حیث ولی مبني ګرځیدل شي تشبیها لها ذکر دې مشابهت دی د چا سره د غایات سره غایات نه مراد شي قبلو لکه څنګه چې د هغه مضاف الیه منوی دی نو دارنګ دې مضاف الیه چې چره منوی دی بالغایات لملازمتها لوجد دینا چې ملازم د دې لره الاضافه اضافه لملازمتها لوجد ملازمت د دې هيسونه د چا سره الاضافه د اضافه سره الى الجمله چاته اضافه کیږي جملې تکي کې فل اکثر په اکثر وفات کې لکه الله دا قول سند موږ با دي تدیشه استدراج او بیا موږ دې چی شي کو نیسو من حيث لا يعلمون د دې حیثیت د څه دنه چې دې تم پته نه ده او دلته حيث مضاف او لا يعلمون چې څه دې مضاف الیه دې او دلته اصل کې مضاف الیه د دې محذوف منوي دی چې هغه چې شه ده معنا مصدری ده چې هغه عدمي علمهم ده او دا عدم علمهم په ذمه ده چې مذکور ده لا يعلمون وقد تصاف کله کله تسم کیږي چې دا اس دا حيث مضاف ته تعلقه مفرد ده لکه دا قول د شاعر اما ترى اما کې همزه استفهامه ده ما نافيه ده حيث مضاف ده او سهيل مفرد مضاف الیه دی شاعر و اما ترى حيث سهيل طالعا نتمن يضيء كالشهاب ساطعا نو اما ترى کې دا حيث مضاف سهيل مضاف الیه او دا طالعا د دې چې واقع شوه دی حال واقع شوی دی او او نجمن دا ستوره دی دا یوزی او په معنا د پرکیدلو سره راځي شهاب په معنا دا لمبي لمبي شهاب په معنا د لمبي لمبي سره لمبي سره راځي ساتن په معنا د پر خطون کې سره راځي ترجمه دا کې ترجمه دا کې تانه د لیدل هغه زید سهیل چې په معنا د مکان سره وي نو دا به څه شي واقع کیږي دا به بیا جمله ته بده دي چې ویل کا اضافه شي نو اجلس تکینا حيث يجلس زيد هغه ځای کې چې کینی څه شي نو دا يجلس خو بیا فعل ده کنه جمله د يجلس فعل زید فاعل ده او دا جمله په تعویل د چا سره ده مصدر سره نو څه شي کې اجلس حيث جلوس زيدين بس جلوسو زيدين بس ومنها اذا او بعض د ظروفونه علاقه مبني او نتي شه ده اذا دا دا اذا ولې مبني ده ځکه د متضمن د معنا د چاره لره شرط لره او شرط لره د تا سره مشابهت راغی حرف شرط سره او حرف شرط او مبني نو دیم چې وګرځي ده مبني وګرځي او دا داخلي کې په چا باندې په فعل مستقبل باندې داخلي کې اگر که په ماضی باندې داخل شي نو ماضی په معنا د چا سره رړی لکه دا قول الله تعالی اذا جاء نصر الله دلته جاء دا اذا په داخل شي لیکن دا جاء په معنا د چا سره ده یجی او سره ده او روسته د دې نه کله کله جمله اسمیه راځي او کله جمله فعلیه راځي خو اولاد دا چې د دې روسته چې راځي جمله فعلیه راځي ولې چې اولاد د چې روسه جملې فعلیه نه راځي ځکه اذا متضمنه د معنا د څه لره او شرط ټول عمر د لپاره جمله فعلیه وي شرط ټول عمر د لپاره چې راځي ولې جمله فعلیه راځي ځکه شرط کې تعلیق ترتیا پوری زمانی پوری او په زمانه باندې دلالت شي کوي فعل کوي نو لہذا د دې وجنه الکا او لا راول او بهتر کی چې الکا فعل دی او کله کله اضافي شم راځي لکه مفاجاتي هم راځي مفاجاتي دا معنی کوي په دې باندې چې ناګهانه یو سړی دی یو شي سره شي شي مخامخ شي کوي په دې باندې لکه خرجت فاذا صبح واقف نو الک صبح مبتدا او خبر واقف خبر دې بیا دې کوم مبتدا او خبر باندې داخلي کوي ومنها بعضی د ظروف مبنیونه اذا ده وهي دا راځي د پاره د زمان مستقبل و اذا دخلت على الماضي کدا داخل سی په ماضي باندې قارت مستقبلا د ماضي په معنا د چا سره راړي لکه اذا جاء نصر الله په معنا د اذا يجي او سر راځي وفي او په دې ځکه کې معنا د شرط پرته ده ويجوز جائز ته انتقا چې واقع شي روسه د دینه بعد روسه د دینه جمله ځکه چې لزوم خو د شرط سره نه ستل چې خامخا دی به چې شي شرط یا دا چې وضع خو د شرط لپاره وضع خو د شرط لپاره نه دراغلي نو د دې وجه نه جمله اسمه واقع کېدل شي لکه آتی که اذا شمسو دا اذا شمس طالعتون دا چې واقع شوه ده شمس مبتدا او طالعتون کې شه ده خبر ده نو جمله اسمه واقع شوه ده هو المختار فعليه او لو بهتره دا چې د دین رسته چې شرافي ولی او لو بهتره دا چې رسته د دین چې شرافي ځکه او لو بهتره دا چې رسته د دین جمله فعل راځي چې دغه ده ها شرط کسی شه ده ځکه خالص تر زمانه پوری او زمانه باندې دلالت شي کول کوي فعل کوي لکه اتی کذا طلعت الشمس طلعت په فعل شمس په فاعل وقد تكون کله کله چې راځي لکه مفاجات فرضي فيختار نو مختار کول چې رسته د دینه هغه چې شي مبتدا ولی ځکه چې فرق راځي په مابین د اذا شرطي او د اذا مفاجاتي کې لکه خرجت فاذا الصبح واقف صبح مبتدا واقف کیږي خبر واقع کیږي ومنها اس او بل د ظروف مبني او نه اس دی اس ولې مبني دی شی به سوري لري د حرف سره صورت او شکل د مين په شان دی د پی په شان دی نو دی وجنه خو مبني نو دم چې یو ګرځیدره مبني وګرځیدره او یا د دې وجنه چې د متضمن سی معنا د څه لره شرط لره او دا از راځي لپاره د ماضي از راځي لپاره د ماضي دا ځکه مبني دی چې دا د دې دغه وجه چې دا شی مسولی لري د حرف سره دا راځي د ماضي د پاره که په مضارع باندې داخل شون مضارع په معنا د چا سره راړي وهي للماضي او د دې نورو ستوړه جملې راځي هم جمله اسمه راتلې چې هم جمله بلا تفاوت نو ته تو کا اذا طلعت الشمس ولت استلعت الشمس ولت او څه چې ویل شي چې الګ دې تفا اذا الشمس طالعه وتقوا واقعي کې رسته د دې نه دوه جملې یو جمله اسمه مرادي او فعل مرادي لکه چې تفا اطلاعات الشمس طلعت په فعل او شمس په فاعل شي او دا مرسته چې اذا اذا الشمس طالعه ومنها اين وان او بل د ظروف مبنيونه اين او ان ده وګي په دې باندې دا ولې مبني دي ځکه دا متضمن دي معنا د استفهام لره یا معنا د چا لره نو مشابهت د حرف استفهام او د چا سره غي نو دی وزنه علاقه دا اخو مبني ګان ځان سره چې کی دا د مکان د فار استعمالېږي وګي په دې باندې مثال به څنګه دا کله به په معنا د استفهام سره راځي او کله په معنا د چا سره راځي په معنا د استفهام سره لکه عین کم چې لکه چا سره رواني یا وان تقود په کوم ځای کې تکینی دا غو صورت چې د چا د پاره استعمال شي کله دا دا په معنا د استفهام سره راځي او کله دا په معنا د شرط سره عین تجلیس تجلیس کوم ځای کې چې تکینی هلته بدل شي کوم او ان تقوم او په کوم ځکه ته درې ګل تا به زو درې نو دلته معنا د چا د لکه شرط ومنها بعض الظروف مبنيون اين او ان دا د استعمالي کې د مکان د لپاره وکړه په معنا د استفهام سره راځي اين تب چې کوم ځای ته ځي وان تخود او په کوم ځای کې ته کینی وبما شرط کله په معنا د شرط راځي لکه اين تجلس کوم ځای کې ته کینی التذکرم وان تخون کوم ځای کې ته ودرې ګلتا زم ودرې ومنها ما تعبل د دین د کتی شه لکه متا ده متا سره سوال په بار د زمانه کې کی متا ساعت او قیامت وکړي او دا د استفهام د فارم راځي او دا د ساده فار راځي متا متا تاسو مکله بالا کته روزنی کی نو استفهام د فار راځي نو مشابهت د حرف استفهام سره راغی او د حرف په شر سره راغی اخو مبني لدیم چې کله کړه مبني کو دا د استفهام لپاره لکه متا تسم کله به تروزن شي شرط لپاره چې متا تسم اسم چې کله تروزونی شي نو ومنها بعض د دین علاقه متا دا راځي لپاره د زمان شرط په معنا سره عمر یعنی په دې سره سوال په بار د زمان زمان کې کې شرط د پاره عمر راځي او د استفهام د پاره عمر راځي لکه متا تسم اسم ومتا تسافر مسافر او بلا کیفیت کیف ول مبني ده ځکه دا مشابهت د حرف استفهام سره راځي دا متضمنه د معنا د چا لره استفهام لره په کې په دې باندې لکه کیف حالک لکه څنګه ایسه نو تاسو په بار د چا کې کی نو حرف استفهام کوم مبني نو کیف هم دا سره څه کړه وکيف بل کیف راځي دا لل استفهام حالا دا د پاره تاسو په بار د حال کې کی لکه کیف انت په اي حال تاسو قیمون تم صحیح نه لکه صحیح کتی شي لکه بیماری خوب درځي کنه درځي ومنها بعض دي شروفنا ایان دا ایان سره سوال په بار د چا کې کیږي زمانہ کې کیږي او متا سره سوال په بار کې چا کیږي خو ځا الکا ایان سره سوال په بار د امور عظیمو کې کیږي په دې باندې لکه ایان یو مدین کله د ورځ د چې نه چې ایان یو الختم د ختم ورځ په کله ځکه دا امور حقیره دي او د سی ویل شي چې متا ویل شي ومنها بعض الدين ايانا للزمان استفهاما دا استفهام د پاره دي لکه ايانا يوم الدين کله به ورځ